عسکر، پوځیان، پولیس، سرحدیان، اربکیان، چیري والا استخبارات کار کوي او د دغه نظام د مضبوطولو لپاره مسلحانه جدوجهد کوي، دوی په دې کار سره مرتد او کافر ګرځي. پوښتنې او څېړنیز ځوابونه د هرې پنجشنبې په ماښامنۍ خپرونه کې. دې ملایانو نه پوښتنه وشي چې د دې قوانینو لاندې تاسو زندګي تېروئ ملایانو الله تاسو ته کوم ځای کښې اجازت در کړه چې تاسو د قوانینو لاندې زندګي تېر کوم ایات کوم حدیث په دې راغلی ما لم یعلم به الله په دې باندې خو الله اجازت نه دی ورکړی ولولا کلمة الفصل الله دومره غوسه ښکاره کړې ده هر هغه چا ته چې هغه د الله رب العالمین دین پرېږدي او د ځان نه چې هغه دینونه جوړوي الله فرمایي ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم که چېرته د الله رب العالمین په ازل کي دا خبره نه وي چې سبقت رحمتي بغضبي چې زما رحمت زما په غضب باندې مخکې دی لقضي بینهم د خلکو مابین کښې به فیصله شوې وې یعنې الله به وختي به دا خلک ختم کړی وي انشاءالله الله رب العالمین د خلافت اسلامي مجاهدین دې لپاره پیدا کړي دي چې دا خلک چې د ځان نه شریعت جوړوي د ځان نه دین جوړوي، د ځان نه قوانین جوړوي. انشاالله دا خلک ورله عذاب دي الله مې د ځمکې د سر نه ورک کړي انشاالله. د ځمکې ګوټ ګوټ ته به دغه د الله ربالعالمین دین ورسېږي، د الله کتاب او په دې باندې به فیصله کېږي. الله وایي هر هغه خلک چې د الله ربالعالمین د کتاب نه غیر په نورو شیانو باندې فیصله دا ظالمان دي. وان الظالمین لهم عذاب الیم ظالمانو دپاره خو سخترین عذاب دی. یعنې دا خلک په دې نه پوهېږي چې د الله رب العالمین د دې خبرو نه د الله د ایتونو مطلب به څه وي د دې وجه به دا وي د خلکو په زړونو باندې د کفر ټاپې لګېدلې دي د منافقت ټاپې لګېدلې دي او زړونه یې همدغه شان د غوږونه یې سترګې کار نه کوي عقل یې کار نه کوي او یا چې دا خلک په عناد کښې ولاړ دي عنادن دا ورانۍ کوي دا خلک بل ځای کښې یعنې علما فرمایي کوم خلک چې د الله رب العالمین د دین د شریعت مقابله کي بل دین جوړوي نو دا خلک مشرکان دي لکه سورې قصص کښې الله فرمایي سبحان الله وتعالی عما یشرکون الله دپاره پاکي ده او الله لوی دی د هر هغه قوانینو نه د هر هغه معبودانو نه چې دوی د الله رب العالمین سره شریکوي حاکم خو الله دی ان الحکم الا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلین فیصله خو خاص د الله دپاره ده، الله خلکو ته حق بیانوي او ډېر وضاحت سره الله خلکو ته حق بیانه کړې ده. دې وجې نه اسحاق بن راهوی رحمه الله فرمایي لکه الصارم المسلول کښې راغلي اول جلد نهم لمبر صفحه کښې اجمع المسلمون على ان من دفع شيئا مما انزل الله عز وجل وایي ټولو مسلمانانو په دې خبره باندې اتفاق کړې ده څوک چې د الله رب العالمین د حکم نه یو حکم ته ټیکه ورکړي انه کافر بذلک نو دغه انسان صرف یو حکم د ټیکه ورکولو له وجې نه چې کافر دی وان کان مقرا بکل ما انزل الله اګر که دا انسان وایي چې کتاب د الله الله هم حق دی د هغې کتاب هم حق دی رسول هم حق دی ورځ د قیامت هم حق دی اګر که ټول قرآن کریم مني خو صرف یو آیات ته یو فیصله د الله تعالی ته مثلا د لاس کټ کول نه انکار وکړي د الله رب العالمین یو حکم ته دیکه ورکړي نو دا کس په دې باندې کافر شو اګر که دا اقرار کړي چې دا حق دی امام شنقیطي رحمه الله فرمایي لما کان التشریع وجميع الأحكام كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية هر کله چې شریعت او همدغه شان ټول احکام دا شرعي شي برابره خبره ده که کوني وي که قدري وي وایي دا ټول د الله رب العالمین د خصایصو نه دي یعنې دا کوم دین چې الله رب العالمین مونږ ته جوړه کړې ده جوړول د دین دا د الله رب العالمین خاصیت دی او څوک چې د الله رب العالمین د دین مقابله کې بل څه جوړوي نو د الله رب العالمین سره چې د خلکو برخداران وګرځوي بیا فرمایي کان کل من اتبع تشریع غیر تشریع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا واشرکه مع الله وایي هر هغه انسان چې تابعداري وکړي د هر هغه چا چې هغې د ځان نه یو دین جوړه کړې ده دغه مشرع دغه فیصله کوونکی انسان د الله رب العالمین څخه چې برخدار وګرځوو ځکه اضواء البیان کښې امام شنقیطي دا خبره کړې اووم جیل کښې همدغه شان ته شنقیطي رحمه الله اووم جیل یو سلو دوه شپېتم نمبر صفحه کښې فرمایي الاشراک بالله فی حکمه والاشراک به فی عبادته کلها بمعنی واحد وایي دا فرق مه کوئ چې مثلا شرک دې ته ویل کېږي چې بتانو ته عبادت وکړو شرک دې ته ویل کېږي چې مونږ قبرونو ته عبادت وکړو وایي نه وایي لکه څنګه شرک دې ته ویل کېږي چې بتانو ته سجده وشي همدغه شان ته د قبرونو ته سجده وشي د الله رب العالمین سره په فیصله کښې بل څوک شریکان ګرځول دې ته هم شرک ویل کېږي وایي کلها بمعنا واحد دا دواړه چې په یو معنا سره دي لا فرق بینهما البته وایي دې دواړو مابین کښې فرق نه شته چې انسان فیصله د الله رب العالمین کتاب نه غیر په بل څه کوي او یا انسان چې یو قبر ته سجده کوي نو دا دواړه یو شان ته کافر دي فالذي یتبع نظاما غیر نظام الله بیا فرمایي هر هغه انسان چې تابعداري کوي د هغه نظام چې د الله رب العالمین د نظم نه بېل دی و تشریعا غیر تشریع الله چې هغه تابعداري کوي د الله رب العالمین د شریعت نه غیر د بل چا د شریعت هغه انسان کالذي دا په شان د هغه انسان دی چې عبادت کوي د بوتانو یا هم دغه شان د قبرونو وایي دا دواړه یو شان ته دي حکم یې یو شان ولا فرق بینهما البته بوجه من الوجوه په ډېرو وجوهو سره د یو مابین کښې فرق نشته نو همدغه شان ته سلمیت د سلطۍ لپاره چې د یو انسان د ځان نه قانون جوړ کړي نو دا هم کفر دی دا کوم خلک چې دیموکراتي غواړي نو مطلب دا لري که زمونږ په ملک کښې یو انسان کافر وي که مسلمان وي که وغیره وغیره وي نو سه د خلکو رایه چې د چا باره کښې زیات شي بس هغه به زمونږ مشر وي نو دا خو صریحتاً د الله رب العالمین د کتاب نه مخالفت دی لکه ټولو علماو په دې اتفاق کړی چې کافر انسان مرتد انسان هغه منافق چې د هغې منافقت ښکاره شوی وي نو دا په مؤمنانو باندې چې لاره نه لري لکه الله فرمایي ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا نو د رایې باچایي دا داسې ده چې د الله رب العالمین کتاب ته لته ورکول شیخ صاحب محترم شاهي نظامونه بعضې مملکتونو یا هېوادونو کښې چې دي هغه وجود لري دغه شاهي نظام د سلطې لپاره یعنې یو شاهي نظام یې جوړ کړی دا هم تاغوت شمېرل کېږي که نه د سلطې لپاره شاهي نظامونه جوړېدل دا په دوه قسمه دي که چېرته مثلا داسې شاهیت وي چې پلار یې وي د هغې زوی د هغې نوسی وي د الله رب العالمین دین نه خبر وي او دا خلک مشرکئ په خلکو باندي او په خپله علاقه کښې چې حدودات نافذوي د الله دين نافذوي او د کفارو سره چې لاس نه لري نو څۀ شاهي نظام چې په درجه د کبيره ګناه کښې دی او که چېرته دغه شاهي نظامونو کښې د شاهي نظام لاس د کفارو سره وي او د مسلمانانو په مقابله کښې جنګېږي نو بیا دغه شاهي نظام چې کفري نظام دی، طاغوتي نظام دی. لکه نن چې په سعودي کې شاهي نظام دی یا په کوېټ کې یا په قطر کې د دې لپاره د کفارو سره لاس یو کړی دی چې د خپل سلطې یا د خپلې بادشاهۍ دفاع په همدې سره وکړي، د کفارو څخه ملاتړ په همدې خاطر باندې چې د خپلې بادشاهۍ ته خطر پېښ نه شي. د دین موافق چې د انسان خلیفه ګرځول شوي وي د شروطو مطابق نو بیا وروسته دا انسان را پاڅېږي د کافرو سره لاس ولري د کافرو سره یو شي او د مسلمانانو په مقابله کښې وجنګېږي دا شاهي خو لا پرې خلیفة المسلمون سره هم کافر کېږي ځکه د الله رسول فرمایي الا ان ترى کفرا بواحا عندکم من الله فيه برهان وایي تاسو د خپلو عمراو اطاعت وکړئ تر څو چې په هغې کښې ښکاره کفر تاسو ونه وینئ او داسې ښکاره کفر چې د الله رب العالمین په نېز ستاسو ته دلیل وي چې دا سړی کافر شوی دی زه نن سبا دغه کوم شاهي نظامونه چې دا د کفر نظام شاهي نظام خپله کبایرو نه دی او کله چې د کفارو سره یو شي نو بیا چې هغه کافر کي په هغې باندې ځکه چې په هغې کښې مسله د ولا را شي د ولا او برا را ځي شاهیان خو لا پرېږده که خلیفة المسلمین هم د کفارو سره یو شي هغه هم کافر کېږي په دې باندې جزاکم الله خیرا وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جزاک الله خیرا شیخ صاحب ډېره مننه د خلافت غږ راډیو د پوښتنې او څېړنیز ځوابونو د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو دا وه زمونږ د دې ونې خپرونه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي او ډېره فایده به مو ترې اخېستې وي تر بلې خپرونې چې ستاسې تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي او د مزدورو غربي او بوتپالو رسنیو د ځوابدنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي راځئ رښتینې کره او پر وخت خبرونه واورئ او ځان له حقایقو خبر نینوا ولایت د موصل په جنوب لویدیځ کې د رافضي فوځ سره نښتې شوي او درې استشهادي بریدونه پرې شوي. د حلب ولایت په شمالي څنډو کې د استشهادي برید په ترڅ کې شل تنه مرتد صحوات مړه او ژوبل شوي دي. سینا ولایت د العریش ښار په جنوب کې د مصري فوځ یرغل په شا ور وتمبول شو او دېرش تنه مرتدین مړه او ژوبل شول. خراسان ولایت د اسلامي دولت غازیانو دوه تنه جاسوسان ووژل او پاچین سیمه کې یې یوه پوسته فتحه کړه. اوس هم پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم پیل د نینوا ولایت څخه کوو په لوی الله د توکل نه وروسته استشهادي ورور ابو عبیده المصلاوي او ابو طالب المصلاوي خپلې بارودې ارادې د موصل په جنوب کې د څلورم پول په دوه لارې کې د رافظي اتحادي پولیسو په دوه پنډغالو انفجار کړې چې په دواړو عملیاتو کې د اوو څخه زیات مرددین مردار او یو شمېر نور ټپیان شول او دوه همره ارادې یې ویجاړې شوې. په همدغه مهال په یاده سیمه د اتحادي پولیسو یرغل هم په شاور وتمبول شو، چېرته چې سختې نښتې را منځ ته شوې چې په پایله کې یو شمېر مرتدین مردار او ټپیان شول او دوه بلډوزرې، څلور همره ډوله ارادې ویجاړې او یو بلډوزر او یو بي ایم بي اراده یې زیانمنه شوه چې په دې سره مرتدین تېښتې ته اړ شول. همدا ډول په همدغه ناحیه کې د ثقیله قناص وسلې په واسطه د اتحادي پولیسو یو وسله وال مردار او یوه همره ارادهیې زیانمنه شوه. او الله تعالی ذلیل او ناامیده ستانه کړل او تېری یې وتمبېد. همدا ډول د خلافت غازیان په سمو تر رمان راحي سره نږدې او د المامون ناحیې په اطرافو کښې د رافضي سوات ځواکونو سره د مختلفو ډولو وسلو په نښتو کښې ښکېل شول چې په ترڅ کښې یې لږ تر لږه درې مرتدین مردار او یو شمېر ټپیان شول. یو همر یې ویجاړ او یو بلډوزر او همر یې زیانمن کړای شول. ورسره د ترغمان، وادي حجر او المامون ناحیو په اطرافو کې د یوه ضابط په شمول دوه رافضیان د قناص ښکار شول او په ار پي جي سوڼ توپ یې یوه قرارګاه وسوځول شوه. د همدې سره په همغږۍ د دافع هوا قطعاتو د ثقیله وسلو په واسطه سرجهانه او الدواسه سیمو کې د رافضي پوځ او ملیشو درې څارګرې الوتکې را نسکورې کړې. ولله الحمد والمنه. بل پلو ته د توپخانې قطعاتو د موصل په الطيران المامونه الرشيديه العربي الزهور دوميز المحاربين وادي حجر ناحيو کښې او د تلرمان ناحيي په اطرافو کښې او په العبور والرحمانيه سيمه او القبطه او بشير خان کليو کښې په رافضي ځواکونو او مليشو د مختلفو عيارونو يو څل شل هوان مرمۍ وويشتې د الله تعالی نه سوال دی چې پرې دردېدلي وي. حلب ولایت د لوی الله په توفیق د استشهاد یو تن اتل د حلب په شمالي څنډو د یزاز په ښار کې د مرتدو صحواتو یو مرکز ته ورسېد او خپل بارودي کمربند یې انفجار کړ چې نهه مرتدین یې وژلي او یوولس نور یې ژوبل کړي دي. بل پلو د کویرس د هوایي ډګر په ختیځ کې د تنوزا، جماضي، ابوحنابه، التبارا او المعمورا په کلیو د دښمن جنګي طیارو یو سل شل هوایي بریدونه او دوه سوه شل د توغندیو او توپونو بریدونه ترسره کړل. د الله تعالی نه سوال دی چې د خپلو موحدو بندګانو ساتنه وکړي. سینا ولایت د لوی الله په ملتیا او فضل د خلافت غازیانو د العریش ښار په جنوب کښې هغه یرغل مات کړ چې له تېرې اوونۍ پیل شوی و او د الوتکو د سیوري لاندې تر سره کېده چېرته چې سختې نښتې تر سره شوې او مختلف ډوله وسلې په کې وکارېدې د یو شمېر ماینونو چاودنې او د دفاعي کنډکونو د توپ بریدونه چې الله تعالی یې په ترڅ کښې مجاهدینو ته د راکټ په واسطه د یو ام سکسټي ډوله ټانک او یو بلډوزر د ویجاړولو توفیق ورکړ او هم دوه نور ټانکونه او دوه زغروالې عرادې د مین په چاودنو کې زیانمنې شوې. په همدا ډول د نښتو په ترڅ کې اوولس مرتدین د قناس ښکار شول. په مجموع کې د دغو ټولو نښتو په ترڅ کې اووه ویشت مرتدین مردار او یو شمېر ټپیان شول او پاتې یې په تېښته بریالي شول. بل پلو د العریش ښار په ختیځ کې یو بي اېم بي عراده د مین په چاودنه کې ویجاړه شوه او درې فوځیان په قناس ښکار کړای شول. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خراسان ولایت په ګورګورۍ سیمه کې هم د دښمن مجهزه غښتلې قوه چې په غبرګو هوایي بریدونو یې ملتیا کوله، الله عز وجل د اسلامي دولت د مجاهدینو په لاس ماته کړه او د سختو مالي او ځاني تلفاتو له اوښتو وروسته یې ژوندو له سیمې پښې سپکې کړې. په دجله ولایت کې د لوی الله په ځانګړي فضل سره د شېرقاب په لویدیځ د الحضر دوه لارې سره نږدې د خلافت د زغروالو ښکاري قطعاتو د رافضي لښکرګیانو دوه فور اېکس فور عرادې په ټانک ضد توغندو ویجاړې کړې چې په ترڅ کې اووه مرتدین مردار شول ولله الحمد والمنه. په لوی الله د توکل نه وروسته د خلافت یو شمېر غازیانو د تلعفر هوایي ډګر سره نږدې مختلفو وسلو په مټ د رافضي لښکرګیانو په سنګرونو چټک یرغل ترسره کړ او بېرته خپلو ځایونو ته روغ رمټ راستانه شول. په همدا ډول په خرابات المالحه کلي کښې د رافضي لښکريانو سنګرونه په يو شمېر هوار مرميو په نښه کړای شول چې مرمۍ په هدف ولګېدې. د الله تعالی نه سوال دی چې خپل دښمنان ودردوي. په دياله ولايت کښې د لوی الله په ځانګړي توفيق د خلافت غازيانو د ديرې عباس ناحيې په المنصوره سيمه کښې په رافضي ځواکو د مختلفو ډول وسلو يرغل وکړ چې په ترڅ کښې څلور مرتدين مردار او يوه عراده يې ويجاړه کړای شوه. حمص ولايت چېرې چې د تدمور ښار په ختيځ کښې د نوسيري فوځ يو بلډوزر د هوان په مرمۍ ويجاړ کړای شو ولله الحمد والمنه په کرکوک ولایت کې د حویجه ښار په لویدیځ په مزیردیر غره کې د پېشمرګه مرتدینو یو فورټکس فور عراده د مین په چاودنه کې ویجاړه کړی شوه او په کې سپاره ټول مرتدین مردار شول د شمالي بغداد د المشاهده په سته کلې کې د رافضي فوځ په یوه ګزمه د مین چاودنه شوې چې دوه رافضیان په کې مردار شوي دي ولله الحمد والمنه خراسان ولایت، تېره شپه د اسلامي دولت سرښندونکو غازیانو د اچین په سیمه کې د مرتدو اربکیانو په پوسته برید ترسره کړ چې د لوی الله په نصرت پوسته په بشپړ ډول فتحه شوې چې له فتحې وروسته پوسته د اسلامي دولت غازیانو له بېخه نړولې. په یاده پوسته کې د یوه قوماندان په ګډون پېنځه تنه مرتدین وژل شوي او د شیرنبي په نامه د یو بل قوماندان په شمول اووه تنه شدید زخمیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت غازیانو هغه دوه تنه جاسوسان د خپل عمل په سزا ورسول چې ډرون ته یې کوردینات ورکول او ګڼ مجاهدین یې په شهادت رسولي وو. یادو جاسوسانو په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی چې ویډیو به یې په نږدې وخت کې خپره شي ان شاء الله. د خبرونو پای. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو اورېدونکو ګرانو مجاهدینو ملګرو زه په دې هیله یم چې تاسې به ټول روغ جوړ خوښ خوشحال او سوکاله اوسئ امید لرم چې د خلافت غږ راډیو ټولې خپرونې به ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي ګرانو اورېدونکو الحمدلله اسلامي خلافت ته د ځوانانو د راتګ بهیر همداسې ګړندی دی ډېری فکري ځوانان برابه اشخاص اسلامي خلافت غزني پوهنتون ته کامیاب شو چې د لومړي کال له ویلو څخه وروسته نو له هغه څخه وروسته بیا مو د ننګرهار پوهنتون ته تبدیلي راوړه چې د خپلو زده کړو په دوران کښې بس د الله د دین مینه په مونږ غالبه شو دې ته یې وړ کړو چې بس هر څه راباندې پرېږدي یقیني ده ډېره غټه ستره لورینه در باندې الله ربالعزت کړې ده نو مهاجر صاحب دا هم راته ووایي که نه اسلامي خلافت ته د راتګ باعث څه شو په کوم نسبت خلافت ته راغلې چې کوم فکر در سره پیدا شو مننه شفق صاحب څوک چې په یو ځای کښې اوسېږي نو دا تمه او دا امید لري چې هغه څه چې الله د الله رسول پرې امر کړی هغه عملي کړي او د هغه تابعداري مکمله توګه باندې وکړي او په کومو ځایونو کښې چې مونږ اوسېدو یو څوک شمېرل کېدل په اسلامي نړۍ کښې نو هغه دې چې په زندانونو کښې پراته دي هغو سره رنګا رنګ هره ورځ قسما قسم ظلمونه ورسره کېږي چې هېڅ ویښ ضمیر او مؤمن انسان یې زغملو ته تیار نه وي نو مونږ بیا څنګه وو بس د الله مینه وه چې بس همدې ځای پورې را ورسوو دا یقیني ده مهاجر صاحب کوم ځوان چې فکر ولري او فکري ځوان وي او بااحساسه ځوان وي او ضمیر ولري که نه نو چې الله دوی ته وایي چې له دې څخه وروسته به تاسو په کومو خبرو باندې بس ایمان راوړئ هغه کفارو د مکې مشرکانو ته یې چې دا خبرې کړې وې نو دوی د الله د الله د رسول ایاتونه او احادیث دوی دوی ته دا دلیل نه شي کېدلی چې د اسلامي خلافت ومني او بل هغه ملګري ول چې ویل به یې چې همدا خلافت ده او حق ده بس لږ صبر په کار ده نو ملګرو تاسو ته وایم د څه شي لپاره صبر کوئ نه روسي چین ایا دوی به په دې خپل مرام کښې کامیاب شي که نه سخت مضر څه دی. الله اکبر والله دا هېڅکله د کامیابېدو خبره نه ده دوی لپاره دا یې دوی لپاره ان شاء الله د شکست خبره ده دوی چې څومره سر راټول شي څومره زور دوی ولګوي بس هغومره ډېر به ان شاء الله الله د مونږ لپاره مونږ سره مدد کوي د دوی په مقابل کښې دوی به هماغومره زر او زر تر زره به ان شاء الله دوی ذلیله کېږي که هر څومره له دوی سره که اوس روسیه ورسره را ټوله شوله او دوی سره په ایتلاف کښې ودرېدله دا روسي دا هر څه به انشاالله الله په خپلو منځونو کښې سره جنګوي ځکه الله یې دې وعدې کړي دي بس د الله وعدې حقې دي انشاالله نو دا زمونږ په ګمان مونږ ته دا ښکارېږي چې دا د افغانستان او پاکستان او د ټولې نړۍ مرتدین دا په دې خپلو چورلکو چرمشینو په جټانو دې تیارو باندې نازېږي نو دا خو چې هر څه دی راټول کړي هېڅ به هم مونږ ته ضرر را ونه رسوي که مونږ ژوندي یو هم انشاالله مونږ کامیابان یو او که له دې دنیا نه لاړ شو هم مونږ شهیدان یو انشاالله کامیاب یو انشاالله مونږ راوتي یو د همدې لپاره یو مونږ هدف د الله نظام قایمول دي د الله په ځمکه باندې بل څه غرض نه لرو او که چېرته مونږ شهیدان هم شو دوی دې دا فکر نه کوي چې دوی به پاتې شي انشاالله داسې خلک را روان دي چې دوی ته به دوی مو پرېښوده، د ځوانۍ خواهشات هم شاته واچول، د اسلامي خلافت سنګرونو ته راغلئ. دلته خو طبعا مهاجر صاحب ستونزې مشکلات وي، لوږه در باندې را ځي، تنده در باندې را ځي، هر قسم کړاو در باندې را ځي، حال دا چې دلته به پخلی ځان ته خپله کړې، کالي به د تن ځان ته خپله وینځې، په داسې حالاتو کښې تاسو څه احساس کوئ؟ الحمدلله شفق صاحب، دا هر څه چې کوي ملګري یې کوي، د کالو وینځل وي، ډوډۍ پخول، دېګ کول، خوند او دې عجیب وخت یې که نه چې کله د الله لپاره سړي لږه سخته تېره کړي او دا یې سختې وخت څه ده دا نو ډېر عجیب او ډېر خوندور دي نو شفق صاحب دلته چې اکثر د مونږ د خوا ملګري دي مونږ سره اکثر چې په څنګ کښې پاتې کېږي دلته ډېر عجیبه ملګري راغلي دي چې دوی په انډیا او دې نورو خارجي ممالکو کښې دوی د ماسټریانې یې کړي، پي ایچ ډیانې یې کړي دي، داسې ملګري راغلي وو چې ډېرې عجیبې عجیبې یو د راحت نه ډکې زنده ګیانې به یې درلودې، ژوندونه به یې درلودل، نو هغوی چې له موږ سره دا تکلیفونه تېروي او دا زېږونه کوي یو، نو موږ خو یې باید خامخا وکړو، ځکه موږ لږ لږ عادت شوي یو ورسره، نو د الله لپاره خو دا هر څه ډېر کم دي، انشاءالله موږ به ډېر ډېر څه کوو، انشاءالله. ډېره مننه مهاجر پای کې دې د کفارو مرتدینو د دوی تړونخېلو د دوی ملاتړو ته هغه څوک چې د الله د دین دښمني کوي او د اسلامي خلافت په خلاف باندې پاڅونونه کوي او د کفر د صلیب د بیرغ لاندې هغوی د اسلامي خلافت په خلاف جنګېږي دوی ته ستاسې څه پیغام دی کوم ګواښ ورته کوئ څه ویل ورته لرئ شفق صاحب دا خبره خو مونږ هر کله دوی ته په ډاګه کړې ده او انشاءالله بیا یې هم ورته کوو چې دوی لپاره زمونږ د الله د کلام هغه خبره چې الله په کې وایي ابراهیم علیه السلام په قصه کې را ځي که نه چې انا براء منکم ومما تعبدون مونږ بېزاره یو له هغه څه نه چې تاسو یې کوئ او تاسو د هغوی عبادت کوئ که هغه امریکا ده که روسیه ده که هغه بل هر تاغوت ده چې تاسو د هغه عبادت کوئ له هغوی نه مدد غواړئ که نه کفرنا بکم مونږ په دې باندې او د یوه الله د امر اطاعت هم نه وي کړی که نه بس د مونږ او تاسو تر منځ پوه نور جوړ جاړی نه شته ده بس د مونږ او تاسو تر منځ به فیصله او د مونږ او تاسو تر منځ به مکالمه خبرې د تورې په څکه به سره کېږي د ټوپکو په شپېلیو کښې به سره غږېږو په باروتو د باروتو په دوړو کښې به غږېږو سره یو بل به ګورو انشاءالله تاسو د دې تمه مه کوئ چې دا خلک ستړي شوي دي یا من باطنات الحشود ای کفارو د کفارو مزدورانو تاسې پوه شئ چې د مجاهدینو همتونه نرمي نه مني او غروبونه یې ستنېدل نه مني او دوی په یوه جګړه پسې پړه کوي او همدغه شان به روان وي تر څو د الله تعالی دین غالبه کړي او یا له دې وړاندې ووژل شي ای د اسلامي دولت مجاهدینو همېشه دا خبره یاد لرئ چې تاسې د یو شرمېدلي ملت سره په جنګ کښې یاست هغوی که مرسته غواړي نو د علي نه او هغوی که فریاد کوي نو حسین ته که پناه نیسي نو په عباس او که مرسته غواړي نو په فاطمې سره دوی په انسانانو توکل کوي او د بوتانو بندګي کوي ای د اسلامي خلافت لښکرو ای د اسلام ناشنا خلکو تاسو د الله تعالی دښمن مه پرېږدئ چې ساه واخلي او خپل ډالونه مضبوط کړي کمینونه مضبوط کړئ بیا بیا جګړې وکړئ او په جنګ کښې سختي پيدا کړي ځکه چې تاسې د داسې قوم سره په جنګ کښې ياست چې نه عقل لري او نه نقل لري نه دين لري او نه کومه کاميابه دنيا لري ای مجاهدینو کله چې ورسره مخامخ شئ نو چټونه یې ووهئ او هر بند یې ووهئ د دوی عرابې ویجاړې کړئ یرغلونه پرې وکړئ د خپل امن په ځایونو کښې یې ودرځوئ هره ورځ ورته دوه اړخیزې او څلور اړخیزې او څو اړخیزې غونډې جوړوي چې د دې نظام مخه په کومه طریقه ونیسي. غورځنګونو و حملو ته یې نړۍ ګوته په غاښ ده. د خلافت مجاهدین د غره په شان محکم او مضبوط ولاړ دي چې د نړۍ هېڅ طاقت ورسره د ډغرې وهلو ته تیار نه دی ان شاء الله. او د نړۍ کافر ورته په سوچ کې دي چې په هوا کې ډرون او په ځمکه کې د خرو خزندګانو لکه اربکیانو، لښکریانو او داسې نور په لسګونه قسمه فوجونو د حملو سره سره یې څومره نظام روان کړی، هر عسکر او وسله وال څه خسي چې مقابلې ته راغلی او د دوی ایماني مقاومت یې لیدلی نو که د معرکې نه ژوندی تللی دوباره وظیفې پرېښودو ته تیار شوی خو راتګ ته نه. نو له تاسې اورېدونکو دا سوال دی چې دا د مقاومت توان له کومه راغی؟ ایا څوک ورته د مرتدینو په شان لوړې تنخواګانې ورکوي؟ یا یې دماغو کار پرېښی او یا هم لېوني شوي چې دومره سپېڅلې مبارزه کوي او په شا نه ځي؟ نو د دې جواب دا دی چې د دوی قدمونه په الهي نصرت غښتلي او د ډېر ذکر او تلاوت له وجې یې بلکل له دماغو وېره وتلې او د شهادت سره داسې مینه لري لکه څنګه چې مرتدین او دنیا پرست خلک له ژوند سره لري. نو له همدې امله زما د یو مجاهد او مسلمان په حیث هغه حق پرستو علماوو ته چې د الله نه وېرېږئ پېغام دا دی چې راشئ او د اسلامي خلافت سره د بیعت په ښکلا خپل ځانونه ته ښکلا وروبخښئ کوم خدمت چې تاسې د طاغوت تر سیوري لاندې کوئ، نو دا د اسلامي خلافت د سیوري لاندې وکړئ. راشئ، د تورې او قلم پر مټ د الولاء و البراء په ګاڼه سینګار مرتدینو ته غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکړئ. راشئ، خپل دعوتونه او تدریسونه دې پاکو او مخلصو مجاهدینو ته وکړئ، چې دعوت او تدریس مو ځای ونیسي. ایا د دې پاکو مجاهدینو تربیت په تاسو لازم نه دی؟ ایا کله مو جهاد ته قصد کړی که نه؟ چې د نبي علیه صلات وسلام دا د حدیث مصداق جوړ نه شئ چې من مات ولم یغزو ولم یحدث څوک چې مړ شو نه یې جهاد وکړ او نه یې جهاد ته په زړه کښې اراده راغله نو دا د منافقت په یوه شعبه کښې مړ شو او د طاغوتي نظامونو را ړنګول صرف د یو څو کسانو کار دی او که نه د ټولو مسلمانانو د الله قانون د الله په ځمکه نافذول زمونږ او ستاسې ګډه وظیفه نه ده؟ تاسې د طاغوت په خاوره کې په الولا و البرا باندې عمل کولی شئ؟ ستاسې مخې ته چې کوم طاغوتي پولیس یا قومندان راشي نو په وړین تندي ورسره نه ملاوېږئ؟ ولې تاسو د خپل سستیا له وجې ډېر زیات مؤمن ځوانان او مشران په شک کې اچولي دي؟ هغوی ستاسې ناسته د خپلې ناستې لپاره دلیل ګرځوي. نو ایا تاسې د قیامت په ورځ د دې خلکو ذمه واري کولی شئ؟ کله چې د رب په وړاندې ودرېږئ، هېڅکله یې نه شئ کولای او بله دا چې نبي صلی الله وسلم دنیا ته صرف دعوت او تدریس راوړی او که نه دا یې هم ویلي چې بعثت بالسیف بین یدی الساعة زه د قیامت نه مخکې په توره رالېږلی شوی پېغمبر یم نو دا توره ستاسې او زمونږ ګډه وظیفه نه ده که خپل ځان د مجاهد نبي صلی الله وسلم تابعدار بولئ نو د هغه پر قدم قدم کېږدئ ځکه هغه پر ډېرو جنګونو کې برخه اخېستې ده هغه زغرې اچولي دي د هغه صلی الله وسلم غاښونه شهیدان شوي دي نو ای حق پرستو علماوو د هغه دا سنت هم را ژوندي کول په کار دي او که نه؟ ایا په تاسې کښې د کافرو د پېغلو هومره احساس هم نشته چې ستاسې مجاهدین وروڼه په ډرون توغندو ولي او کله سینه په سینه د مجاهدینو سره جنګېږي؟ څه وجه ده چې کافر د مجاهدینو پسې ټوله ورځ او شپه ګرځي او ستاسې په وړاندې هېڅ اقدام نه کوي؟ نو ای حق پرستو علماوو! په خپل ایمان ووېرېږئ چې د ایمان په نواقضو کښې چېرته واقع نه شئ او یا هم د دې ایت مصداق جوړ نه شئ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم. ای پېغمبره! تر هغې له تا نه یهود او نصارا نه شي راضي کېدای تر څو چې دې د هغوی ملت او دین نه وي قبول کړی، هسې نه چې د حتی نه روسته واقع شئ او یا هم د دې ایت مصداق ونه ګرځېږې چې ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة چې قرآنکریم کې الله ویلي دي چې که چېرته د منافقانو د کافرو سره د مقابلې لپاره د وتلو اراده وای، نو یو څه خو به یې ورته خامخا تیار کړي وای او داسې نور په لسګونو ایتونه چې وېره ترې په کاره ده او نور هغه لوستو و نالوستو مسلمانانو ته زما دا پیغام دی چې نور د کافرو د دسیسو ښکار نه شي کافر غواړي تاسې د جمهوریت او کفر لپاره استعمال کړي او ستاسې فکرونه په مختلفو طریقو سیکولر جوړ کړي او د دې لپاره یې په سلګونه رسنۍ ډلې ټپلې جوړې کړې دي لکه قومي شوراګانې، ځوانانو شوراګانې او داسې نور. هغوی غواړي ستاسو استعدادونه د خپلو ګټو لپاره وکاروي. هغوی هڅه کوي چې د الله نظام د راتلو په مخ کې تاسو لېوال کړي او په خپله د یو محفوظ ځای نه د یو مؤمن، مجاهد، اهل سړی ټارګېټ او د شهادت په لوړ مقام یې ورسوي. اکثر وخت پیسې، بدنونه او استعدادونه ستاسې ولګي او ګټه کافرو ته ولاړه شي. په اخر کې د الله په ذات درته قسم خورم چې په تاسې د هغې خاورې نه چې د کافرو واک ورکړې په کامله معنا دی هجرت فرض دی هغې خاورې ته چې د مسلمانانو واک ورکړې په کامله معنا دی راځئ دا د الله نعمتونه د هغه د دین لپاره استعمال کړئ او دا الله درته کړي استعدادونه د هغه د دین د انفاظ لپاره مصرف کړئ وما علینا الا البلاغ وقال تعالی کتب علیکم القتال وهو کره لکم جهاد نه چې کومو خلکو دې وخت کې انکار کړی دی نو هغه انکار دی یو خو دا چې جهاد نه څوک انکار نه کوي خالص جهاد کوي نه عملا یې نه کوي عملا نه کول سره سړی کفر کېږي نه یا د دې قایل وي چې د نبي صلی الله علیه وسلم دور کښې کوم حالات وو هغو حالاتو نه په دې طریقې استدلال وکړي چې هغه حالات و دغه حالات سره نوت کړي دا روژه کومه فرض وه نو هغو حالاتو کښې فرض وه اوس خو هغه حالات و دې حالاتو کښې ډېر غټ فرق دی نو دې حالاتو کښې مور باندې عمل ځکه نه کوو ګورئ که مونږ کار نه کوو چې کوم جنګ بدر کې شامل شوي وو همغسې ایمان والا کسان پیدا شي د ټولې بلوتې دي یا مکملې بلوتې دي ښه یا دا مکمل لیوني دي چې په ګلخانو کښې داخل شي یا دا مکمل د جهاد منکر دي ښه ځکه چې دا جهاد دپاره داسې شرایط مقرروي چې هغه یو خو مخکېني هېچا مقرر نه دي کړي بل دفاعي جهاد دپاره دویم داسې شرایط مقرروي چې هغه قیامت پورې ممکن نه دي افغانستان کې جهاد او پاکستان کې نر افغانستان کې خلک یې چې پاکستان کې جهاد او افغانستان کې نر هغه هندوستان کې کوم ملایان دي هغه یې تردو کې نر هندوستان کې خو خد نر تاسو ته پته شته دا جهاد نه انکار خو خد دی ها د جهاد نه انکار دی د دې یوه وجه خو دا ده چې یوې علاقې کې کفر کېږي نو اصل کې بل ملک کې جهاد ته جهاد دی او خپل ملک کې هغه جهاد ته فساد دی دا اصل کې د دغ کفر ترجمه نه دی او د وطني نظریې ترجمه نه دی ځکه ته وطنیت والا عقیده لرې ته اسلامي عقیده نه لرې صرف د اسلام هغه د کوم دی چې هغه سیکولر عقایدو سره د هغو مومنو اورېدونکو! دا اوس زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي. ان شاء الله سبا شپه شپږ نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په الله عز وجل سپارو. هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشحاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.